عزیزانو دې میاشت کې مختلف شکل کې دین منل آتا سګور ہے زه یو مختصر غوندې خاکس تاسو مخ کې عرض کوم د دې میاشتې متعلق او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذات اقدس متعلق او بیا دا یو خبره به منځ کې راشي چې اصل دین څه شی دی او مونږه دین نه جوړ کړی څه شی عزیزانو دغه میاشت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ولادت میاشتم ده او دغه میاشت داغي د وفات میاشت روایات مختلف دي چې په دغه ورځو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدایش په کوم تاریخ شوه او په دغه ورځو کې بیا وفات په کوم تاریخ شوه مختلف روایات دي د حضرات علماء کرام خراجح او صحیح روایت چاله چې علما او ترجیح ورکړي دا هغه دا دی چې په نهم ربیع الاول باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیر پشپا د سبا پټین کی دنیا ته تشریف راوړ او بیا په دولسم ربیع الاول باندې د 63 سال په عمر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا نه تشریف وړي نهم ربیع الاول دا د ولادت او 12 ربیع الاول دا د پیدائش عزیزانو بنا بهر تقدیر باس د تاریخ نه ده باس د دې ده چې ده دنیا تراغه نو سه وکړه او دنیا نه چلاړ نو سه پرې هوا اخر د انسان دنیا ته دراتلو هم یو غرضی او بیا دنیا نه دتلو هم یو غرض عزیزانو دنیا ته چراغ ہے نو سی راوڑ او چلاڑ نو سی پر دنیا ته چراغ ہے شپک سوا کالا ملک او دنیا ټوله د کفر په تاریکی کې پرتا و د عیسی علیه الصلاۃ والسلام او د په منځ کې شپږ سو کاله فاصله و عیسی علیه السلام د نشپک سوا کال مخ کې تیر په دې شپک سوا کال کې هغه حال جوړو چې پناه په خدای د یو یو سړی به پنځوس پنځوس خدایان هر سړی د کور نه بتخانه جوړه کړې و چرته به د سرخوږي خدای و چرته به د تبې لرې کولو خدای و چرته به د زوی ور کولو خدای و چرته به د لور ور کولو خدای و چرته به د دانې جوړولو خدای او چرته به څو مختلف شکل کې بوتان به په کور کې پراتو او هر یو بت باندې به د مختلف مرض نامه لیکلی و چې دا د فلانی مرض خدای دی دا د فلانی مرض خدای دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکی په خار کې چې الله پاک پیدا کړ نو د پیدایش په وخت کې او ګد داستان دی چې د څو وخت کې د مور د نفس نه دنیا ته راغی نو د مکینا د قیصر او د کسرا د محل مناره خلق لیدلې وي دا سرانا شوه دی چې د مور په خېټه او به باید ډېر لرې نه راوړې مور به منګی چې په سرو نو یو غز به منګی په سرو چت روان دی چې د مور په خېټه د عربو ملکونه ډېر زیات ګرم دي بے حد ډېر د ده مور به چې په کومه لار روانه وه، نو د کټ عمره وریځ به په باندې سوری روان عزیزانو مور خوب ولید او ورته په خوب کې ویل شو چې ستا په خېټه کې د دوارو جانو سردار جناب محمد رسول الله پروت دی دا چې څو وخت کې پیدا شي نو نامه به په محمد ګدې دا قسمه بشارتونه مور تب وقتن په وقتن کې عزیزان بیا د سرپرسته عالم داو د خدای د نظام ته وګورئ داغه د بنیازی ته وګورئ دا لا د مور په خېټه او چې والد محترم وفات شو بیا چې پیدا شو چې د شپږو کالو شنو مور وفات شو نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپږو کالو په عمر کې یتیم هم شو او یسیر هم شو عزیزان بیا بیا د تر په تربیت کې تر به د کفالت کول د بچپن زندگی تعجیب و غریب وا د بچپن زندگی تعجیب و غریب په الکانو کې د ډېر صدق او د ډېر لوی دیانت نه دی په امین مشهور امام بخاری رحمت الله علیه یو واقع لیکلی و ابو سفیان تلو قیصر روم تا د روم بادشاہ ته ورغه نو قیصر روم ته تپوس وکړ چې استاسو په ملک کې کوم پیغمبر پیدا شوی دی دا څنګه سره ابو سفیان مسلمان هم نو دغه وخت ورته وی صاحب څه تپوس ده د د داسې پاک ژوندو چې د ته د الکوالی نه به خلقو د ډیر ایماندارۍ او د پاکوالی نه امین وي او د کې دا خصلت او دا خصلت او دا خصلت بیا ورته ما منل نه دی چې پیغمبر دی خو سړی ډیر لوی سړی قیصری روم ورته وی چې مرګري څنګه خلق دي د د ډلا ورته وی صاحب ډلا ټول د خدای غریبان او د خدای سپیره چرته چې د خدای ملنګ او غریبي عادت سره نه که یو سرمایدار هم د ده په مجلس کې راشي نو ارث قربان کی او د شړای لنګ وهي او ځان نه ملنګ وي دا ډله قیصر روم د روم بادشاہ کافرو ورته ویو ابو سفیان د دغه پیغمبرای لوی دلیل دا دی چې مرګري غریبان د د په پیغمبرۍ نور دلایل مو وایا لوی دلیل دا دی چې مرګري غریبان د پیغمبر مرګري سرمایدار نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور حیات کې اول نمبر ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اول نمبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اغا عاشق د جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چې داغه مثال په هغه وخت کې پر زمين باندې نه و او بیا په مکه کې د دنیا زیات دولتمندم سوکنو هغه ټول دولت په سردار کونین باندې قربان اوس دولت زه سکوم په عشق کې سړی خپل بادشاہي جدا هغه هم د محبوب پلاره کې قربان لکه مولانا وایي چې د عشق دا مقام دی چې ما سلطنت بکو چې جانان فروخته دا زما بادشاہي د یار په کوڅه کې خرصول داسې قیمت لري داسې قیمت لکه مور حقیر را بسلیمان فروخته لکه یو میګه د سلیمان علیہ السلام د بادشاہ په مقابله کې میګه څه قیمت لري د سليمان د بادشاہي په مقابله کې دغه چې زما بادشاہي زما د یار په کوڅه کې هیڅ قیمت نه لري ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې هغه دړو د درد په بیماری اخته و داغه په دولت څه پروا و داغه په دنیا څه پروا و نه په جامو پروا د رسول الله صلی الله علیه وسلم لومبای بی بی د بی بی خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها د سلويخت کالو په عمر کې پیغمبر سره نکاح شوه او د پیغمبر نکاح غو وخت کې د 25 کالو چې څو وخت په سلوختم کال نبوت ملاو شو د کور تراغه نو جبريل په صورت اصلي کې په غار حرا کې قتلو نو بیبي ته وایي چې ما باندې شړای واچوا زملونی کمبل را باندې واچوا ما باندې سړلې راغله بیبي خدیجه دغه وخت مسلمان هم نه ده ځکه چې د اسلام د آغاز لومبنه ورځ ده ورته وی چې پیغمبره غبراوي ګما ستا د هر ادانا دا معلومیږي چې الله بتا نه سړې لوی کار دی او تاسو د ډېر لوی ډیوټای د پاره الله را لېګلې غبراوي ګما ستا د هلاکت اراده د خدای نشتا دې تقریر د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه هغه ټول ثقاوت او هغه روب چې هغه کوس خزم بیا داسې وي او سړی بیا داسې ولکه ابو بکر صدیق رضی دغه صدیق اکبر دی چې څو وخت په مکه کې پیغمبر تنگ شو او مدینه ته روان شو صدیق اکبر ته وی چې سبق وو وی چې دواړه بزو دواړه روان شوی دي او شپه پر راغله غار ثور تپاس قتلی چې د کفارو نه په امن کې په غار ثور کې ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور ته وای چې دلته خو بالغ نشتا تب آرام څنګه کې حضور ورته وای څه به وکړو صدیق اکبر د خپل غړول دا او په خپل پتونه د پیغمبر سری خیر چې سری خیر نو دا کمی سی غلی غوندې دا سی وسته دی او په دې غار ثور کې چې څومره سوري دي هغه په ا د کمی شلولې دی او په هغه سورو تپی کړی دي چې بار نه مونږ سوکو نه ګور کاونټر ته حکم شوی دی چې فورن زاو د دې غار په خله کې جاله جوړه کوا غای پکې واچو کبار نه چاو کته چې دا پته لګي چې دې غار کې څوک نه دی نه وي چې کنټونو خبره وا یو سوره پاتې شو چې هغه د پاره کپڑا نه وا نو صدیق اکبر دا خپل بل خپاو غزولا او دا پوند پاسوري کې کېخوا چې کې خونو دننه نه مارو چې چلو چې مارو چې چلو نو او صدیق اکبر خوځي ځکه نه چې د پیغمبر خوب کې چرته فرق را نشي مار چې چلے دی او خوځي نه مار چې چلے دی او خوځي نه چې د پیغمبر خوب چرته خراب نشي د دې ډېر درد د زور نه د صدیق اکبر سترګونه اوخي د پیغمبر په مخ مبارک پریوه اچ سترګې پرانیسته ابو بکر ولې جاړي و یا رسول الله ډېر ساتو شو چې مار چی چلے خوځیدم ځکه نه چې ستا خوب خراب نشي خو دا سترګې مې ګستاخې وې بې اختیاره تې دا اوښې راتوی شوې او تې راویښ دلخوا امار روغو راشه دی مار ته پیغمبر وای چې دا ابو بکر دی ولی اوچی چلو امار ورته وی چې یا رسول الله چې غسرا باندې ونه کې معافي غواړم شپک سوا کال او شو چې عیسی علی السلام خپل قوم ته تقریر کړو او په خپل قوم کې یاتی من بعدی اسمه احمد عیسی علیہ السلام قوم ته ویلی چې یاتی من بعدی اسمه احمد ما نرست به یو پیغمبر راځي چې یو نامه به پاسمانونو کې احمد وی او پزمکه به محمد وی هغه پیغمبر به بیا د مکینه هجرت کوي مدینه منوره ته بیا پلار کی یو غر دے غار سور ورتوی پاغی کی بدریش پی د کافرو نه پټو نو یا رسول الله شپک سو کال وشو چې ز په دې غار کې استاد دیدن په انتظار ناستما شپک سو کال ابو بکر صدیق د کمیس په ټوټه ټولې سوړې ټپې کړې چې ما پکې تا ته قتل یا وسوړه پاتې و چې به مې تا ته پکې قتل هغې کې پوند کې خوا نو یا رسول الله ستا په مینا کې داسې لیونه شما چې په ځان پوه شوی نه مو ابو بکر باندې مې چکو لګولو ابو بکر وای چې چوف کولو سره والله کما ته دا محسوس کېده چې زماخ پکې چرتاز غې تلې لاړ درد مرد ما عزیزانو په دغه ورځو کې لوی مشکلات داو چې په دې خلقو دا منل چې زه پیغمبر بیا دا په منل چې زه اسمان ته تلې مو خدای سره میرا دنیا شوه دې دا ډېر ګران کا پیدا کړ خلق ابو جهل ویل ته پیغمبر یو خدای ته اسمانونو ته تلې ویلی او وی کتا اسمانونو ته تلې نو دا سپوږمۍ د مخامخ وګوره دا په دې اسمان کې دوه ټوکړې کا نو بیا به زستا پیغمبري و رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل دا آسان کار دی په ګوته دا سي اشاره وکړه اسمان کې سپوږمۍ دوه ټوکړې بعض علماء لیکلی دي چې یوازې دوه ټوکړې نشوه بلکې دواړه ټوکړې رالې نیمه په یو لستوړي کې نه نوته او نیمه په بل کې او په دې ګریوان کې بیا یو ځای شو او بار وته بیا لاړه پاس عرض داو چې ابو جهل استو ابو جل افول جادوګر خو ډېر لوی جادوګر چې اسمانه پورې دیم جادو رس بیا بار لاړ او راغو لاس کې کانی نیولی حضور علیہ السلام ته وی چې ګر رسول چیست در مشتم نهان کته رسول نو ازما د لاس کې سدي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي څه ورته وي ګر رسولي چیز تدر مشتم نهان کای خبرداری ز راز آسمان کته رسولي نظما د لاس کې وای چې دي چارتي د اسمان نه خبرونه راځي نو دا دومره لند شیخ به خو دې شي چې زما د لاس کې حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې زه وایم چې ستا لاس کې څه دي او کدا ستا لاس کې څه دي دا په خپل و وینا زما لاس کې چې څه دي هغه نشي ویلای تی وای رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو ګوتا لاس ته اشاره وکړه داسې داسې سره د ابو جهل لاس کې کان وویلې چې لا اله الا الله محمد رسول الله مونږ کانی یو دومره یو هغه کانی ابو جهل لعین په دې ځمکه راوښته وې په دې جادو تاسو خیال نه دا غ مشکلاتو چې د پیغمبر ور سره مخ ابو بکر صدیق چونکه په ابتدا کې مسلمان شوی هغه بیا د مونږ کولو د پاره چې کوم مشکلات عقل بم حیران شي چاموز باغ کولو د خلق به ورته رنگ رنگ تکلیفات رسو عزیزانو رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزات د حد زیات حد دا معجزات چې دي بیا الله پاک ټول پیغمبرانو ته ورکړي لکه موسی علیہ السلام ته دا معجزه ورکړي و چې دا امسای ده او چې امسا به وګرځول دا چې هغه به یو لوی اجدها جوړه لاس ته د ترخ کې به لاس داسې کو او چې واپس پرويستو اوب پړقېدو د سپوږمۍ پښه عیسی علیہ السلام تدا معجزه و چې قدرتی روند به یو سړی پیدا او د په لاس راخ کې به بناش ابرس مرض به چې پچاو دا برګ لاس به چې پراخ کو ام مرض به تلاو دا معجزات د هر یو پیغمبر د خپل خپل شان مناسب او د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزات چې بیا په ټولو چې د دغوند معجزات بیا د چانو ځکه چې دا سنادیب د قریشو دا واجس او جواب به نه شو کوله چې بل جواب بنه ورتلو وای به دا جادوګر دی پراپګاندا خو به کړی وای یو سره ده دمګر دی دمونه چې هغه ول او ما سره د لیوانیانو اجازه ده یاره کدا محمد عربي په ما خدای را پیخ ک نو ما سره د لیوانیانو اجازه ده چې دمه کې موجود شي قدرتی اورز پلاره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ور سره مخ چې مخ شو او وی لا اله الا الله محمد رسول ما د دنیا کلامونه اوریدلی دي خدا ستا غوندې کلام یا د خدای کې دی شي او یا د پیغمبر کې دی شي ته لیونه چرته ما خلق ما ته ویل چې دا لیونه دی نو ارزا وزیدانو که تاسو خیالو کې د خپل زما یاره تاسو وایي چې دا دومره لوی کافر چې وګوره پیغمبر ته به لیوانه تا دې زمانہ کې درته کم خلق چې د دین کار کوي دا قوم ورته لیوانه وي کنه وي ها ولن دا تبلیغیان والا چانه روټه غواړي او بچانه غواړي بستر چا نه غواړي کټ پوزه چا نه غواړي نه پیسې خپلې جامې خپلې وینځي کټوای خپل پخې روټه خپل خوري ستا جمعه تراشی دا وې سه روزه دا او دا یک روزه دا او دا چله دا او دلته په پراتی او تا ته د خدای د دین دعوت درک حالانکه په خپل ځای دا ټول مزدور کار مزدوران کوي کارونه هم کوي او د خدای په لار کې دا وختونه هم لګي دا قوم ورته څه وي لیونی ورته وي کنه ورته بلکې لیونی لا څه کوي دا قوم ورته وي چې دا د امریکای تنخوا اخلي دا قوم او د امریکا کا دومره خشي چې مال تنخوا را کوي چې ته د خدای دین خلقو ته بیانوا نو بیا د امریکې نه خمل چرته شته دې ذلیل قوم ته تاسو په مخ د زمکه در د امریکې نه لوی رزیل ملک ببل نه په مخ د زمکه تاسو وګورئ په لیبیا کې نو ارزا و عزیزانو که تاسو خیالو کې د خپل زما یاره تاسو وایي چې دا دومره لوی کافر چې وګوره پیغمبر ته به لیوانه تا دې زمانہ کې درته کم خلق چې د دین کار کوي دا قوم ورته لیوانه وای کنه وای ها ولن دا تبلیغیان والا چانا روټه غواړي او بچانا غواړي دستر چانا غواړي کټ پوزه چانا غواړي نه پیسې خپلې جامې خپلې وینځي کټوای خپل پخې روټای خپل خوري ستا جمعه تراشي دا وې سه روزه دا او دا یک روزه دا دا چله دا دلته په پراتی او تاسو به خدای د دین دعوت درک حالانکه په خپل ځای دا ټول مزدور کار مزدوران کوي ځان ته راکاږي ښکاری بیا رانی سي ځان ته راکاږي په د پاسه رسول الله صلی الله علیه وسلم ښکاری ته وای دا څه چل دی دا اوسه خو تعالی ځان نه درکې ویل جی دا می نیولې دا اور نزی ښکاری يهودي اوسه ته ویل چې ولې ځان راکاږي اوس خو ګیره شوی ویل د دې غره شاته مې یو دوه بچی دي دنه زه ځان خلاصوم چې راتلم هغوی مې اوږي پرېښي دي نو دومره چې ځان خلاصوم چې لاړه شم هغوی ته تی ورکم نو بیا وله راځم خو چې دومره مې پرید حضور علیہ السلام دې يهودي ته وایي چې دا پرېدا بچو له تی ورکوي نو بیا راځي دا زناور شی دی په دې څه اعتبار دی چې دا به بیا راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې د دې اوسه په ضمانت کې به زه در سره کېدم کدا بیا را نه لا نو د دې تاوان به زه درکم ولډر حضور علیہ السلام کې ناستو اوسه پرې خو په یو منډه لاړاو الته بچو ته وې چې زر ته وروي زخکاری نیولم او د دوو کونو سردار زما په ضمانت کې ناس نو بچو ورته وې چې ترغه پورې ستاپه په مونږ حرام دي چې سو پورې د سردار کونین ستا د ضمانت نه آزاد کړي او ته خو به ورشي پیغمبر به د ضمانت نه خلاص شي او مونږ دواړه بچی در سره زو مونږ به د پیغمبر په ناموس ځان قربان کو خکاری ته بزان ورک چې یو لسل منټه تېرېده حسین راله او دوه بچي مور پسې راله او سردار کونین ته او فرمایل چې زه خورالم ته زما د ضمانت نه بار شو دا بچی مې ستا په ناموس قربان دي د ښکاری ا يهودي سوچ کو چوفو یو زنګلی زناور هغه د دې تصدیق وکړو چې دا د خدای پیغمبر دی زه انسان ما ته ولې دا تصدیق نه دی پکار چې دا پیغمبر دی بس ملته وي چې لا اله الا الله محمد رسول الله نو عرض می دا و عزیزانو چې د هدایت لارې چې دی هغه د قوم ته الله په مختلف لارو باندې ور برابر کړی په مختلف لا نو په دې قوم کې داسې خلق هم داسې وو چې یو بوډای خزا ده په مدینه منوره کې آواز وشو چې د مکې نه یو پیغمبر راغلی دی او هغه پیغمبر داسې دی چې د چا باندې سترګې ولګي ا د پلار او د نیکه دین پریدي او مسلمان شي داغه په سترګو کې داسې څه چل یو بډای خزوا هغه وی چې هو ټول عمر مې د پلار او د نیکه په مذهب تیر کړی اسنه چې په اخر وخت کې مې پاغه پیغمبر سترګې ونه لګي او زه چرته غر کا نشم خپل د زړو خزو چې سلت کوپړی وی هغه یو پندو کې تړلې ده او د خار نه بار وته ده چې د خار ناړو تخت چې په دې پیغمبر مسترګې ونه لګي محمد نامه دا او د پیغمبرای داوا یې کړې دا چې په چا سترګې ولګي ا د پلار او نیکه دین پری دی او بس مسلمان شي نو ما ټول عمر د پلار او د نیکه په دین باندې تیر کړی دا یعنی د بوتانو عبادت مې کړی اسنه چې په اخر وخت کې پیغمبر باندې بغماسترګې ونه لګي حضور علیہ السلام ورته فرمایي چې یاره بوډای خ سوچ خو دې کړی دی وسکه ول تخت ما غزور کله لري چې ښکاری دغه ته زما چې پیغمبر ونګور او دا پندو کې نه شمړې کمزورې ما حضور علیہ السلام ورته فرمایي چې بوډای دا پندو کې به زدر سره یوس وچ ډیره مهرباني بدی وی پیغمبر ور سره پندو کې په سر کې خو او پلار روان دی او خبرې کوي چاکلی تور سے د پندو کې کې خو دی بډای والا ته پیسې ورکولې چې دا والا تا ما سره دا ورته بډای خبره دا ده چې زه داسې مزدور ما چې به پیسو مزدوري کوم کبیا دم کله څه خدمت په خیدل زب کله کله در ترازم او بس پندو کې نکی خو زه در نظم ویل خبچیا یو خبره خو وره ته خو ډېر بې مثال خسته ځواني نو دا یو نصیحت می پړو لیکه چې هغه پیغمبر نزان بچ ساته چې تا چرته خراب نکی حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې بوډا ډیره خدا والله کنه قسم را ته وخره چې پیغمبر ته باندې زه نه ورځي حضور علیہ السلام ورته فرمایل بوډا قسم نشم خوره خو نه باور نږدې کېږي وی چې نه قسم دې نه خړلې بیا دې پرېدم نه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې بډای ا پیغمبر همزه ما هغه نه نه ته ویل هغه زېما بس بډای ملته ویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله د یو يهودي کور لاندې به تیرېده نو هغه يهودنې به چې د ورځې کور جارو کړی نو د شپې سهار مانځه ټایم کې به خزلې پې راوغورځولې خزلې به پې راوغورځولې نو د بزان وسنډلو او جمعات ته بلا غږ به نه کول بزان وسنډي او دعا ورته وکړي چې الله دې خزه ته هدایت وکړه چې دا په ما سار ټیم کې د کور خزل را غورځي ته دې ته هدایت وکړه سورج یا خزل را غورځي دل بند شو سار بس حضور تیرې ده خزل بنرا پر دې تپوس یو کو صحابه نه چې دې کور کې یو بیبي او دما بار سار او دما د دې ملاقات کېده څو ورځې وشوې نه یې وینم څه چل دی وی بیا بیماره ده رالاړه چې تپوس ته ور نو پیغمبر د دومره لوی شان سره د هغه خزه تپوس ته ورغی چې کومې خزه به په خزل را غردولې ویلی بی بی ډېر ورځې وشوې ستا او زما ملاقات نه وشوه نو خبر شم چې بیماره ده تپوس ته دی رالم اپ کټ کې ناس تا او را پاسې دا په جړا شو او وی وی چې لا اله الا الله محمد رسول دا کردار د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه عزیزانو کردار ته ګوره چې بیا تربیت ته مرګرو څنګه کوي کم خلق چې ور سره دي او یا کس صحابه ور سره دي او بنشتا او بنشتا حضرت علی ته وی او پیدا کچرته د مونږ ټیم ده سکلو د پاره سخت دي عرب دنیا کې چونکه د خط استوا لاندې اوسېږي نو اوبو د ګرمۍ ډېر زیات تکلیف اگر تیلی لاړو دی او غره بیخ کې چینه ده پاغې او تور حبشي ناشته مشک ډکې نو حضرت علی ورته فرمایل چې لګ دا مشک ما تراکا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دوبو ضرورت ته اوس پمنډه درته بیا راوړم هغه ورته چې پس بدو گفتند میں خانن ترا ای طرف فخر البشر خیر الورا غواړي دي مشک پکار دي ابیا ورته وي څه هغه کس بغواړي چې د قیامت په ورځ به د ډېر عظیمي دنیا شفاعت کوي هغه بیا ورته وایي من ندانم کیستو نه درکم حضرت علی خړر لوی بهادر انسان بس دې مرای نه دا سیونی او مشک ته واغست چې مشک ته واغست او مشک ډک رسول الله صلی الله علیه وسلم تراوړو دمش په خلا باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سلاس کې خو او د ګوتو د ګرتونو کې وبره بدل شروع شو او یا کا صحابه په او د سنا مکړه وې مسکل خو چې مشک داسې کو مغه سړک احبشي ور سره راغله هغه چې داسې وکړه هغه ورته ویلې آل دانم آل دانم اوس مې وپېژندو چې دا سیدو سرور محمد نور جان دی بس وی وی چې لا اله الا الله محمد رسول الله اوس حبش چونکه ډېر زیات تور قوم دی ډېر زیات نو حضور علی السلام جبا غوسته و بیا بشی ته وی دی خراشه نو سینې ته غاړې ستو دا تور جبای په د پاسه خپل راواچوله د فقیر خان سره پګېټ کې پګېټ کې د ناصر خان د حدثو سردار کونین واپس مدینه تراغ جمعه ورځ ده منبر د پاس اعلان وکړ چې ما باندې عرفات کې دا آیات نازل شو الیوم اکملت لکم دینه ټول صحابه خوشاله چې الیوم اکملت لکم دینکم چې ده دا خو دلیل د دې دی چې زمون پیغمبر الله په خپل مشن کې کامیاب ظاهر په یقین ده خوشاله یې ودا وزاري ولی یا صحابو د دې آیات د مفهوم نه دا معلومیږي چې الله رسول الله صلی الله علیه وسلم را لېګلې دنیا ته د دین د تکمیل د فارو اوس چې الله وې چې دین کامل شه معلومیږي دا چې رسول الله اوس په دنیا کې نور حیات نه پاتې کیږي صحابه یا ټول په خندا او یا ټول په جړا شو رااله د سردار کونین په خدمت کې چې یا رسول الله ابو بکر صدیق داسې وایي سردار کونین ورته وایي چې صحابه او ابو بکر ټیک وایي ما تا الله پیشکش وکړ چې دنیا کې پاتې کې د غواړې او کما ترات لل غواړې میں صاحب ما خیرت لا ترجیح ورکا دنیا میں پری خوا ددی آیات نزول نہ اسی ورځ بعد جناب رسول اللہ بیمار شو چې بیمار شه د مونږ ټیم دی صحابه په جمعات کې صفونه جوړ دی او ناس دي حضرت بلال مؤذن دی د سردار کونین الله مؤذن دی صحابه ورته چې بلال سردار کونین ته اطلاع کول دي چې مونږ تیار دي بلال ورغه دروازه کې आवाज وکړ چې الصلات والسلام عليك يا رسول الله مستیار دے صحابہ انتظار کئی لگیا دی سردار کونین دنن سوال جواب را لیگی چی مرو ابا بکر فلیصلی بالناس مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر صدیق تا حکم کئی چاغ مخ کی منزو کی ما طبیعت باندې بوج زیات ته مستراوت نشما حضرت بلال چې په دروازه کې واورېده چا زپچا ویلی ما ابنن زپ جماعت کې نوی نما دیو شرا پرې وته په دروازه کې چې پوش کې شو نو چغې کړې چې پروردګارا کاش چې نو په حبش قوم کې پیدا شوی او نه لوی شوی او نه د محمد رسول الله د بیماری او آس په ماشه چاډو پیدا نه دا محبوب د بیماری به څنګه و الله نن ستا په ملک وای سینما ځکه نه بندل چې دا عید میلاد النبی دی په دې میاش کې رسول الله پیدا شوه نو رسول الله چې په دې میاش کې پیدا شوه نو خوشحالي تاسو سینماګانې او یې تیارونه چلول کوي عزیزان بلا راغ صحابو تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروا ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر پا جلاشو ورته ز چرتا او د محبوب په مصالحه درې دل چرتا زدا کار نه کوم بالکل صحابو ورته وې د خدا بنده مز قضا کیږي ابو بکر وې چې ارث کیږي زبد سردار کونین په مصلا څنګه ودرېګم دا ډېر دا اوس درد سره تعلق لري د دې زور ما ابو بکر ته پته لګی دا مونږ ته څه پته لګی مونږ څه خبرو مونږ په دې لار نه یې قسم په خدای مونږ له بوی نه درا زړه ته ما نه اول تاسو کې بوی نه درا د دې درد دا ابو بکر ته پته صحابه په زور نیو په مصالح او درول چې وې درول نو سردار کونین طبیعت کې لک خفت پیدا شي حضرت عباس او حضرت علی ته आवाज وکړو چې الا لګ می طبیعت ټیک شو او د جمع مونږ رانه چې قضا نشي ماجمات لبو دی بی بی عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې د عباس او د علی په وګړي لاسونه کېخو او ما چې رستونه ورته وکړه نو رسول الله خپل ځان پسې پزما کراخ کې او د جمع مونږ تراوه په دې کائنات کې بلاغنه لوی څوک پیدا شي او په داسې وخت کې د جمع مونږ نه قضا کوي په داسې وخت جنت د دغه خلکو ځای عزیزانو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمی منځو شکور تلار صحابه اور پسې لار چلارا و یا رسول الله کته وفات شو تا نرستو و زمون څه حال وی سردار کونین ورته قانون وی او زما په حدیث عمل کولو نو الله به تاسو چرې نه گمراه کوي او سربالا او سرفراز به یي که تاسو د خدای قرآن او زما سنت پرې خو نو خدای به تاسو پرې دي د یو ورځ نه به بلې له ذلیل یي د بلې نه به بلې له ذلیل یي د بلې نه به بلې له نن ملکی لیول باندې زمونږ د ذلت وجه څه ده ځکه چې موږ د خدای قرآن او د پیغمبر سنت پری نه خدای مونږ پری لږ سات چې تیر شه دروازه او ټکی دا څوک ده بی بی فاطمه ورته وی چې یا رسول الله یو ډیر ہے بتناک سره بهر ولا دی جناب رسول الله ورته فرمایل چې بچیا دا ہے بتناک نه دی دا غسړه دې چې تا په دې پلار کې او مېن دې په دې کلی کې بی بی فاطمه ورته چې بابا جانا چې دا دومره خطرناک سره دی والله کدن نه دراتلو اجازه ورته وکما حضور ورته چې بچیا دا څوک د چې زما دروازې تراشي چې چار علی ګله د غته فریاد کا وای ورته چراشي اسرائیل علیہ السلام دننا صلات و السلام علیک یا رسول اللہ وقت پورا دے حضور ورتا ہوئے اسرائیل لک صبر کچ جبرائیل راش پک جبرائیل راش اس جبرائیل چوک دے دا تاریخ خو زه درته نشم ویلی جبرائیل څوک و او عزیزان کاش چې دا حسن مذهب واغسته او ته خبر شوه چې په کوم حسن زلیخا مینه وا او بیا دا حسن نه خبر شوه او داغه مزم واغسته چې د کم حسن د کتو یو لک سلیری زره پیغمبران پارمان دا هغه حسن مزم واغسته چې د کم حسن د کتو د پاره د اسمانونو ملائکو خدای ته درخواست کړو چې د زمکه دنیا خو په دې خوان مشرف شوا یا الله یو ورځ خو پاسم راوله چې مونږه وګورو د اسمانونو ته معراج کې چې بوتل او داغه ملائکو درخواست منزور کړو کینی الله خبره خو ور سره پس مکم کولې تاسو پوه شئ نو کاش چې اوس هغه مزه علم سره او مهنت سره او خواري سره تعلق لري جبريل راغه یا رسول الله الله ورته وی چې جبرئیل زه خو تیار ما خو زما د پروردگار نه دا تاسو که چې ما نرست زما د امت بسوک نگهبان وي جبريل ستر ګورا کی زیورت ورته حبیبا الله فرمایي چې فکر مکوا تا نه رستوبا استاد امت ز نگهبان یما بیبی عائشہ فرمائی چې رسول الله سر د ما پسینه پروتو اسرائیل علیہ السلام سکرات د موت کراوست نو ما چې د پیغمبر زن کا دن سخ لیدلې ده نو ما په زندګۍ کې داسې سخ زن کا دن د چا لیدلې اسرائیل ته وې چې په دې مې پوي کال چې د دې نم لوی سخت بلشتا او کا ختمه شو و یا رسول الله دا خو پر روپې کې او نه سخت مې پتاي کې سردار کونه ورته وې ابو بکر په منډه منډه راغی پر رسول الله ورسم لاس او په دواړه مخه سب کړو او چغه والے وا حبیبا وا حبیبا وا خلیلا ان الله لا يجتمع عليك موتتان اے زما محبوب الله په دو مرګ پتا نه جمع کوي یو مرګ چراله او ته وفات شوي حضرت عمر په کوڅه کې واورېدل چې زما محبوب وفات شو تو راويستا وی زما دې په خدای قسم وی کچاو ویلې چې رسول الله وفات شو نو اوس په پدې تورات سر قلم کما کچاو دماغ کار پرې او کینولو په منبر تقریر وکړ چې وما محمد الا رسول نو محمد مگر یو رسولو دنا مخکم ډیر انبیا تیر شوی دی یو مرګ چراله او دین په وفات لیکن صحابه او من کان یعبد محمدن ان محمد قد مات اے صحابو چاچ دا محمد رسول اللہ عبادت کولو نو محمد رسول اللہ نن وفات سے اخلاص دعاو کئی چھ خدا دا پاکستان قانون قرآن خدا دا پاکستان قانون قرآن یا اللہ دا موجودہ برسر اقتدار طبقہ که قانون نه راولي خدای داسې طرف ته ورک کی چې باد په دې طرف را خدای د ملک حکمران هغه خلک کی چې ستاد قانون تابعدار ستاد قانون اتباع کوي شرم پرده مو ساتي بچو تم هدایت د نیکیو کی بچیم نیکان کی خدای دې پر فتن دور کې ته دې فتنو نه مونږ ته نجات را په اخلاص دعا وکړي چې الله روس تباہ او برباد کړي خدای د روس مرګري تباہ او برباد کړي خدای امریکا تباہ کړي د امریکې مرګري تباہ کړي اسرائیل تباہ کړي ټول مسلمانانو له اتفاق او اتحاد ورکړي خدای د قبایلو د رزق وس